لکه دا قول زموږ ان كانت کچيري شمس طالعه راختن کيو راختلیو په نهار موجوده وسنو دغه وجود د طلوع د شمس دا علت دی د پاره د وجود د نهار دا طلوع د شمس علت د پاره د وجود د نهار دی طالبانو دا شمس طالعتن د نهار موجودن د پاره علت او یکون یاوی دواړه معلولې د الک ثالثه د پاره ودام شرطه متصله لکه دا قول زمر ان کان ان کانت الارض مغدئه کچيري دامر المذکر وشانه دا دواړه معلولان دي د پاره د طلوع د شمس نو شرطیه متصله هغه ده چې مرول مقدغه دی هغه اول علت ثاني د پاره وي یا دواړه معلولې د علت ثالثه د پاره وي دې ته شرطیه متصله ویل کی مثال د ذکر او اما یا بدا شرطیه اتفاقیه وي د اتفاقی مثال ده لکه دا پروزمر ان کان کچیر انسان ناطق فالحمار ناحق دی نو نقطه وای اتصال نه کی خر بانوت کی انسان اتفاقی است بی علاقه دا اتصال د نهک د خره د نطق سره د انسان دا اتفاقی است دا اتفاقی دی بی علاقه بی علاقه دی فما بین که علاقه نست او دا د لزومي اشاره طالبان دا مونږ نه ویل وې دا لزومي الچار چې کو نه یو حکم بیا په دې کې ځیک په صدق ته کې ځیک په تقدیر د صدق ته اخرى یا دا هغه دغه ده لا بیا علاقه کې نه دی راتوا ما شو نه وی بیا علاقه کې هغه لا ور سره ست طالبان دا هغه مجول د غیره نو اتفاقیه ده لا بیا علاقه حکم سوی دی په صدق دی وی قضیه چې مول انسان نه تکون دی چې دغه د همار نه هکون دی پر تقدیر د صدق د قضیه اخرى چې انسان نه تکون دی لا بی علاقه لا تور لا بی علاقه بی علاقه بینهما قامت بل بمجرد توافق الطرفین بلکې په مطلق توافق د طرفین دی په صدق ونذيره نذير داغه مذکور دی په متن هغه نظیر په متن کې طالبانو ذکر شوی دی مثال دا خلاص په پسې اشور سره وایي فانه کم فيها بمجرد الالتفات دا وی اشی ته ګوري نور ګر داستان دی په ان الحكم فيها فدي قضي فمجرد الالتفات دی په مابه کې د ناطقیت انسان او د ناحقیت د حمار د حمار د ناحقیت او د انسان د ناطقت په مابین کې حکم په مطلق چشتي مرور په هغه نو دغه دغه په اتفاق وایي ولی انهما دا دوار خولی قافیدا سوی کذالک دا ورکړه دوار دا غي پیدا سوی انسان متقی حمار نه حق کی وليس نستبينهما فاميك علاقه نست او اقتضاء نست یو دا بل تقاضا نه کوي وجود د نهار وم طلوع د شمس د وجود د نهار تقاضا نه کوي کوي سر دې مراته شروع منول دا طلوع د شمس د وجود د نهار تقاضا نه کوي کوي دا نطق د انسان د نهج د هما تقاضا نه کوي په پوهل دا خلاص وعلم فوس انا معنا د عدم اقتضاء هغه مجول عدم علم د حاکم دی په اقتضا دا دا ذات تاشیه ته لږ فکر کوي الشفا سانه د خدای ځای نه دی ځکه به د تګرانس دی وای وای معنا د نه اقتضا په دې اتفاقی کې مقدم د اغتالی تقاضا نه کی د دې معنا دا ده عدم علم دا نه علم دی د حاکم صاحب د حکم کوونکی په اقتضا دا د نه تقاضا مطلب دا دی چې دا حکم کوونکی علم پر دغه نه لري چې تقاضا سته لا دا نه دا لا عدمه لا نه دا معنا عدمه دا نه تقاضا په نفس الامر کې دا نه طالبانو دا په اتفاقی کې چې دوی وایي اقتضا لس د دې معنا دا ده چې دا حاکم حکم په دې باندې کې چې امکان انسان ناتی کړ په حمانه دا غیله په اقتضا نه لس دا نه ده معنا چې په نفس الامر کې نشته په نفس الامر کې تاسو اوس نه پیدا څنګه ستاسو د اوس نو فلا يردون واردی انداز د یو انتکاک بار دا بل مسکره د نو کې اجمال او کې تسنو کې لر تفسیرګي پک شو کې د شی بوای طالبانو دا نو تق د انسان سره دائم نه دي او نه حق د حمار سره دائم نه دي د آدم علی السلام څخه تر اوسه پورې د انسانانو تقی کې نه کی بیا د جی ورسته چې تر مل قیامه پیدا کیږي نو تقی کې نه کی کله بیا د انسانانو راځي چې هغه نه حق پیرش دي او دا حمار د آدم علی السلام د وخت تر اوسه حمار پر داغه نه حق نه دی پاته دا نه حق سره دائم دی کوي عاشه ثبوت د جنت وجه انسان ته چې دائم دی دا دائم علت وای چې علت نی معلول دا چې علت دائم نی معلول دائم کیږي دغه مزول طلوع د شمس چې غروب وکي بارمرو نهار پاتې نهارم رکس او کدا المر دلته ودرېږي پرې واخواني بیا به شپه وي یا حشه دا نو تک چې دائم دی د انسان سره دا دائم علت دی دا نه حق چې د همار سره دائم دی دا دائم علت دی په وخت کې د وجود د علت وجود د معلول ضروری دی کنه به ضروری نو نه تک د انسان سره ضروری دی او نه حق د حمار سره ضروری په یو وخت کې د اوقات نو تک د انسان جلا کیږي دا د پیل نو نه دریا ته بل قوانو تک دریا ته نه حق د حمار جلا کیږي نو چې نو تک ام دائم سو او مرول نه حق ام دائم سو نو دغه دوا دائم شیان سره جلا کېدلی دا دوه دائم شیان سره جلا کېدل شي بر جلا کېدل دا معنا چې یو جیوی بل جنی نو کنو ته کو څوک باندې نه باندې خدای علاقه ده نو علاقه علاقه ته کومه بولی خدای اقتضا ده اقتضا ته کوم بولی چې دوه شیان سره جلا کېدل د شنه کې د چونی چې صاحب الفاتو دواړه مې شل نو د اقتضا معنا خو بداغي وی چې سره جلا کی دا لاکی ذاتي معنا خو داغي وی چې سره جلا کی بیا څه وجه وا چې دا نو تک انسان او د نه حق دی مات معنی کې دغه نس مولو لالا کنس دا سوال وځه ولې ما د فویل ما ول د عدم اقتضا معنا دا ده چې دا حاکم علم په اقتضا نه لري وسوای اقتضا نه حاکم علم نه پرلې ولا نه نظم نه دي کس سائل وای په اقتضاء الا ذلك دغه مقصد چې یو دا بل نه جلا کیږي ټول به سره وای فلا يردون وادي انداز چې هاذان الامران لما دام چې دائم سئلت په دوارو هغه تامه نو کوم ثاني دي انتکاک ته هجمه د اخر وره کېدلې ولا نه نيز مري کس په اقتضاء الا ذلك دغه مقصد تاغز مرم کس نو بهذا فدغه باندې انحلون وسنو حلسو ما غسوال اورد شوارد یدی علی ان پر دې چې دائمه مطلقه عامه د تر ضروري مطلقه طالبانو مو جهاد چې په دغه کې شروع کو په دل میزان اوله ضروري مطلقه په چې دائمه مطلقه ان تباروي د دغه دوه مابین کې عموم او خصوص مطلق دی دائمه عامه د ضروري او خاصه الته هم دا سوال ورګیږي څنګه موږ ول دا دائمه چې د هغه تر ضروري چشته عامه ده ضروري خوږه ته ورکی ثبوت ته محمول موضوع ته ضروري دي چشتي ضروري دي ضروري خو نه دا انتقا کوي چې ده دائمه دا د ثبوت ته محمول موضوع ته دائم دي څه دا ثبوت ته موضوع چې محمول ته دائم دی دا دائم ثبوت دائم علت نه غواړي ها په وخت کې د وجود د علت وجود د معلول نه دی ضروري نو ثبوت ته محمول موضوع ته په دائمي کم ضروري بیا د ضروري او د دائمي فرق شته ته بیا وایي وایي چې ضرورت د خاصه د دائمه عام هله تم دا سوال هله تم دا جواب کی طالبان په عبارت کې به دا سوال دی وای په دائمی کی حاکم هغه دوام د علت نه دی یاد کړی لکه دلته چوایو چې موږ وای موږ د دې عدم اقتضا معنا دا ده چې حاکم موږ علم پر اقتضا نه لري دا نه معنا چې په نفس الامر کې نشته په پویری تاجور نو موږ ما هغه ورته چوار دی پر دې چې دا امام مطلق عامه تر زوره تفصیل ذالک دا لکه دا قوز مل عدد به یا زوجه به فرد طالبان دې کېدل چې عدد ام زوجه فرد دې کېدل چې عدد دین زوجه نه فرد دا مر څه راځي لکه دا قوز مل العدد به اما یا زوج یا به فرد او هو دغه نو معنی الجمع والخلو معا جمع امن ده خلو هم من ده او اما یا به معنی الجمع یا په معنی تلزمي فقط جواز دا فقط نقطه وی احتمال د دوه معناګانو لري هغه دوی معناګانی په فائدہ کې دا راته ذکر کیږي تقریبا بابل مخ چا فائدہ نه واغشه باقي ذکر کیږي یعنی ته یې چې وکینی دی هغه څه کوي معنی تلجمه فقط یو معنا د فقط تعالی معنی تلمنه د جمع فقط یواز جمع معنا د خلوه روات مشهوره معنا د معنی الجمع ده بل معنا بیا ده معنی الجمع جمع معنا ده فقط فقط دا معنا په خلوه کار نه لرم خلوه امانه ده کنه د معنا کار نه لرم دا فقط هغه معنا وکم عرب معنی الجمع کړی د منتسبیه کیسر نسی جمع جمع کیږي که قولنا لك دا قول مر اما ان يكون يا بوي هذا الشيء دغه شيء شجره ها درخت او حجرا یا به ډبر یا ان کې باشد این شی دا ترجمه راته وی به دا شی درخت یا ډبر طالبان د دوه دواړو جمع کېدلی شي د چې کېدلی دا شی ام ډبر ده ام درخت ده خل وې روا هم ځکه چې سره نه نو ځاګه دا غرق نه بل کی هغه ته خاصه پي نو اما يكون بزي په بحر او اما يابا الله يغرق نغر کی ففيري نو انت نقطه ور سره وايي فان نقز د دې قول زيد اما ان يكون في البحر او لا يغرق دابي زید اما لا یکون فی البحر و ان یغرق په دریاب کې نه دی غرق شو دغه کېږي نو خدای خلوه دغه خلوه روا ده په دریاب کې نه و غرق شو دغه خلوه دغه خلوه روا ده جمع روا ده په دریاب کې دی نه دی غرق ولی و بعض یا پکشتي دا خلاص طالبان نو مرو نقطه ور سره وای وای ان قزما نه میکنه خلوی زید را از هر دو امر دغه قزما نه پی هغه خلوه د زید دغه دوارو امرو دا دا دوارو امرو چې خالقې دا نه دی روا چې نه په دریاب کې دی ام غرق سو دغه شمس کېدل دی به پوسوس او وقت کله کله وی طالبان دا عبارت را پرکی وقت کله کله یکون وی المنفصلات دا منفصلی قضیه کله کله وی ذات اجزاء خاوین د ډیرو اجزاء ته دوا اجزاء نه وی چې مقدم مطالب ډیر اجزاء ول لاندې نقطه بیا سوای مراد از منفصلات په پوهیږي نو مراد از منفصلات اینجا په دغه ځای منفصلات هغه منفصلی دي مشابه به حملیات چې مشابه به حملیو سره او از صاحب اجزاء خاوند د ډیرو اجزاء وي د دې سم او از صاحب اجزاء دغه صاحب د اجزاء وي هغه بودن زائد کېدل دي زائد از د جز په پوهه دي دریم مذهب دا دی چې مول ول دا منفصلات دي مول ول ذات او اجزاء مطلقه کېدای که حقیقیه ده کمانیت الجمع ده کمانیت الخلوه ده مذاهب دي دا درې فمیر کم د دې تشریح طالبانو په عبارت کې راځي خیر وستل ته دغه مثال دوی وایي وای دا د منفصلی حقیقیه دی هغه دی ذات او اجزاء ان راغلی منفصلی حقیقیه ده ذات او اجزاء ان راغلی نو اوس پر دې مثال باندې د منفصلی حقیقی اعتراض وکي دا څنګه منفصلی حقیقیه ده چې ذات او اجزاء ان ده منفصلی حقیقیه خدای چې جمع هم ناروا وي خلو هم ناروا وي دلته جمع روا جمع روا طالبان هغه چشتي طالبانو کې فرض کله لس دا نسبت او پنځو ته زائد نه دي او نسبت و هغه لسته مساوي نه دي نسبت او پنځو لسته مر ناقص نه دي دا نه دي چې مر ولې عادت کې ګټه سر جمع یو لس دي ام زائد دي ام ناقص دي ام مساوي څنګه به دا مثال ورو د منطقي اکیده فارغ جوړ مول به دی وایو چې دلته مراد د دې عدد څخه چې موږ وایي ذات اجزائین یې بولو په دغه معنا نه د یو عدد نسبت دی وار وي وتا خم بیا بل ته بیا بل ته په دې اعتبار نه بلکې په دې اعتبار یې موږ وایو چې د ار عدد طالبانو هغه کسوریه هغه کسوریه چې درلو د اکسوریه سره جمع بارک تر د زیات سول عدد زائد دی کدر د کم سو عدد ناقص دی کدر د سر مساوی سول عدد بار مساوی دې معنا زموږ مراد تی به پوسره پر داغه معنا باندې چې مراد کې بیا به اعتراض کوي زه به درو شم عادت دوی په داغه معنا باندې ناقص وینه بزائد وینه به مساوی یو له سعادت یو له ساده طالبانو کسر نه لري چې کسر نه لري دا دا ویل سم چې دا کسر یې تر د زیات یا تر د کم یا د سره مساوي نو خدا به امر ویل نو تاول جمع هم ناروا ده خلو هم نه ده خلو یا درال یو له سو عادت دی په تاسو کې ولانه دا د مر تشریح کې لپاره مثال شي سو نو موږ جواب دسو یاره د عدد سزمن عدد منطق مراد عدد اسم من د امرات یا عدد وای و چشت ګسره د عدد تعریف طالبانو په خلاص حساب کې بس ترتکی و عدد ویل کیږي اغنست د مجموع حاشتین دا د عدد تعریف عدد چشت وای نست مجموع حاشتین دی به پوسره هغه ته ویل کیږي چې د یمن ول طرفینو هغه چې شوی طالبان نیمایي وجه ته ویل کیږي مثال یې اوس درته ذکر کوم طالبانو د دې دوو لاندې طرف څو دي ها لوړ طرف یې څو دي دریو یو سره جمع کړه طرفین سره جمع کار وڅوس دا دوه نصف څو کنه دا دوه عدد دی یو جنس د مجموع طرفین دی طرفین سره جمع کده اجماعي لیر بل دی مثال وای د لس لاندې طرف څو دی نه دی لوړ طرف یې څو دی یو لس نه سره جمع د تعالی ته شول اجماعي نه دی دا عدد دغه عادت شته چې تعریف عادي اوس وو پیژندې دا خپل بازار کې باره دوا ډول یو هغه عادت صحیح دی یو کسر کسر تر دانو واخه ته بالا نشته طالبان وسل دا غنه دی بس نس سل ربع خمس سدس سبع ثمن تسع عشر مصداق على كسر دا تاسو بغیر نور صحیح اعداد دی په پوز انور چې هغه صحیح اعداد صحیح عادت بیا په خپل ځان کې دوه قسم دي یو منطق دی یو اسم منطق عادت وجه ته ویل کېږي طالبانو چې موږ ویل موږ ول هغه جزر ولري او کسر ولري دې ته منطق عادت ویل کېږي چې یو د کسر تسعو د لودي او جزر د لودي دا منصب مثلا اشماج یو مثال ذکر کړ نه دا یو عادت دا ام جزر لري ام کسر تسع پکې دا نه سلس لري درې سلس تسع لري یو کسرم لري دغه جزرم لري جذر وجه ته ویل کیږي طالبان چې یو عادت په خپل ځان کې ضرب یو عادت په خپل ځان کې ضرب حاصل یې عبارت څو کی درې په ځان کې ضرب په درو کې ضرب بار وسو کی نه نو خدا درې د اغنو جذر من څه عادت ودا ته ویل کیږي چې کثر لري او چې شي لري طالبان جذر لري اسم بیا وجه ته ویل کیږي قسم چې د دې کسور چې څو څه شي نه دی پکشي کې او جزر نه للی لکه هغه یو لستا په ما باندې اعتراض کوي یو لستا دې نو کسور څه هیڅ شي نه پکشي نه نصف سنه ثلث سنه ربع سنه خمس یو شریک جوړي ها یو دولس دولس کې ربع څلور درې ثلث پکشي دستا څلور مثلا نصف پکشي شپږ ني ومدای ول چې د کوسو چې څو اوس یو لا هم نه لري یا او جا زرم نه لري د عادت نشه راته پیدا کړی چې هغه عادت په ځان کې ضرب شي دا هغه څه څو جوړ یو ول چې درې پدری کې ضرب شي هغه نه دي څلور چې په ځان کې ضرب شي هغه شپږ ستله تنه د شی عادت را پیدا کړي چې هغه ضرب په خپل ځان کې دا هغه یو ول ستوي نو زموږ دلته مراد عدد څخه عدد منطق مراد دی طالبان عدد منطق خو نو کثر هم لري او جذر به هم لري شین او هغه عدد کثر لري باره کسر پکش پیدا که ا کسر سره جمع که باره تر د جاچیری که کمیږي که مساوي کیږي که زیات سر کسر زائد بولم که د سره مساوي سو مساوي بولم که کم سنا کسی اوس مونږ دا سوال نه ورګي چې دا مزور په یو عدد کې زائد او مساوي او ناقص کې د سره جمع کی یا یو عدد ته د ګرد څخه خالی کی نو خو ما دا عدد کم عدد مراد دی د منطق نه مراد عدد منطق ته چا د منطق وای هغه وجه دا د طالبانو یان جنت ته کی کیږي په کسر او په جزر باندې عدد اسم ته چې اسم وای هغه دا معنا چې مزور د هغه جزر او د هغه د کسر سبب ته کړی نه بیا واوري نو نه لري نو نو چې نه لري څوک په تنفس بو کې ته بیا واوري د یو لس کسر به وخت واوري یا جزر بیا واوري یا نشه اوري بل خو نستنو خیر نو بار مر العدد بیا زائد یا بناقص مساوی دا نو مر الاغه مثال د ساده پاره شو دا هغه من تشلیص چې ذات او اجزاء ان دی په پوسو اتیرا سی واشه طالبانو اشیاء ته ګوري قورو اما حقیقیه انما سميت مسمات لذلك فدا حقیقیه ولې انقتال حقیقي ماغري چې کونه وی قضیتان به هیڅ په دې شان لا يجوز ان يروا اجتماع د دوارو ولا خلوه ولا خلوه ولا خلوه د دوارو لکه زوج فرد نسبت چې عادت کې واسه عادت نه د دوه خالي کېدلې شي نه د کېدلې شي چې دواره دې پر جمع شي ليس بفرد ليس بزوج ولا فرد یو جلانه او تسمع مسمع کیږي دا حقیقت ولې حقیقت انفصال اندابه لا يجتمعات نه جمع کیږي پر صدق وکذا لا يجتمعان نه جمع کیږي پر کذب نه به پر کذب کې جمع کیږي نه پر صدق دا اسانه خبره په سیا شرط وای وهذا دا مثال موجب چا د موجبې دي او اما سالبه تو سالبه په یې دا سالبه ما غله تر پاچ پورت سوي نه په صدق او په کذب کې مان اے موجبه ما دغه موجبه منفصله حقیقه خدغه د چینه جمع کېدای او نه څه د کېدای نه مر کې د کېدای وم هغه سالبه بیا دا د امې جمع کېدای امې مر خلو کېدای په وش کې عناد لکه دا قول مر ليس البته اما ان يكون هذا انسانا هذا الانسان كاتبا او عالما طالبانو اگر زموږ رسوي دي په صلیبي کې به یوانه طلب غرزوي په خپل به سوچ په مثال کې کوي سر به په خلاصوي بار به د لیسا هغه معناوي چې تامرول ذهن صدر توي و زید شوي اما ان يكون به هذا الانسان كاتبي او اما يا عالم دا انسان به یا کاتبي یا به عالم وي یعنی دواړه نفس کېدل ام نه به عالم می نه به کاتب نه شي خر به دې کېدل طالبان کېدل یې طالبان ولې نشي کېدل دای نو بیا ولې دی وای دا به یا کاتب یا به عالم دا انسان وم دواړه دي نه جمع کیږي یو دي لا نه وي اله شنه مې خلوه د دوار نس کېدلې جمع یې موږ نس کېدلې او اوس نو زه تاسو پوښتنه کوم دای خو دې سره توای وای هاذا الانسان به یا عالمي یا به کاتبي یعنی دوار نس کېدلې او د دوار خالق کېدلې امن شي وزه تاسو پوښتنه کوم دوار نس کېدلې کېدای شي او د دوار نس خالق کېدلې ليس البته څه دا غواړي دا غره کم نه ده چې توا یا جدا یا جدا دواړه دا رقم نه دشته وایا چې دا وی یا چې اوی دوار دي نه یا چې دوار سی یا چې دوار نه خدا چې تا وې لې ساغه ته توي ليس نه د البته تخامخه دشي چې اما يكون هذا انسان بكاتب او يا بعلم دغه شنه د دوار دي وون یو دلانینو دا غي دی کنه وهو هغه نو ظاهر ده د تقسیم سره د تقسیم سره هغه ظاهر ده ولې تقسیم به ګرځه مر په امتثال یا کې باید وشي ولې لأن الاقسام ينبغي مناسب دي انده لا تجتمع سينما جمع کیږي ولا ترتقي نه بخورته کیږي نو چې هغه خاص خاص معناګانې د معنی ترجمه معنی تلخلي واخمه هغه بار د منفصل عقیه سره نه جمع کیږي نه خلق کیږي لو په یکور د معنا د دې کو چې فقط په معنی ترجمه کې عدم منع په خلوه کې خل وینا د من په پیری بیا یې جوز روا دي خلو منهما د دوار څخه جمع معنا د خلو نه د معنا دا غي معنا سو د خاص کما لکس په هغه مثال المستور چې هغه لیکل سوی او په معنی تل خلوی کې بیا معنا عدم منع د په جمع کې د فقط تا معنا د جمع نه د منع دی ان يجوز روا د جمع بينهما وهذا دا ايضا كما لك په مثال کې مذکور په کتاب وثانيهما دومي معناګانې ماغل يشتمل شمکی سره د منفصليات کې ويكون سبب مفاد تقسيم بار عدم خلو سيد اقسام وهي نه اذا فداوت معنا د فقط په معنی الجمع کې عدم حکم دی په معنا د خلو جمع معنا د په معنا د خلو کار نه لرم سواء جاز رواوی خلوه او لا کنی رو او په معنی سل خلوه کې بیا عدم حکم دی په عدم جمع باندې په جمع کار نه لرم سواء کان جمع جائزي او لا کنی سر تسریع کړ د بهذین المعنیین رؤسا او د فند منطقو چې دغه معنی ترجمه تم دا دوی معنا غاړي معنی تل خور و ام دغه دوی ترجمه لري تی به پوسره پیدا مکه په اخر کې هغه په اخر کې پیدا کم سیده تی به پوسره نتی راسی طالبان اولی اشیاء ته پدې مخ دی لانه لا يجوز ندروا جمع فما بيت طرفي هذا دې دوه طرفو دې دوه طرفو په مابي کې جمع نه دروا شجر او حجر اذا يجوز ندروا اندا چې کونه شی واحد دي شجر او حجر دوار استدانه نه جایز ها وینې چې دا غم نه ویني هر څومره چې دنو خو هغه پاته شی پس راواخی چې دا څه په کتاب کې هغه والا وس پاته دا غراواخ نو امر وینو ويجوز روادي الخلو الخلوه عن طرفي هذا د دوار طرفوس لانه يجوز روادي اندا چې لا کونه وي شی واحد حجر بني ولا شجرا بل انسان به یا غیر ذلک خو سګي دا پنکا وي نه به شجر نه به حجر تف کېدلې دا خلاص هلکه چابک چابک کلام راواخه ته څه وایې چشکه اوس موږ تاکي کم نه کوو عبارت وایي دا کلام ستړي ال تراح چې استاد خارجي بیان خوري خراب دي وای وخسفنا مرج خسف کی به پدی فرعون و بداره پدار باندې په قارون و بداره پدار باندې د الارض ځکه چې مو دا قارون او د دسترای دواړه خسف دا خلاص طالبان نو من ول دغه بل اشد چې ما ویل مال په ان الكون في البحر مع عدم الغرق دغه شخم ویني تایبر دا مشور وي د دې اشیاء تفصیل بار فاضلی کنداری صاحب ار توري را اخ شرح دا په دابل مخ کې کړل الته یو سره وایو دا بل اشیاء تراسي اما ثلاثه دا ویني دا ویني تایبر ویدامو کړ دا شه اما دغه اما ثلاثه یا به درې یا غاجزا لکه دا خو زموږ کلمه به یا اسم یا به فعل یا به حرف دا موږ دا شه او اربعه یا به څلور وی طالبان ذات اجزاء به یې څلور جزونه به لکه دا خو زموږ عنصر اما هواوی او نار یا به ور وی یا به ماوی او به یا به افغکی عناصر دا څلور دي کني او خمسه یا به پنځه اجزاوی لکه دا خو زموږ کلی به اما یا جنس یا به نوی یا به فصل یا به خاصوي یا به عرض عام او زائد دی من ذالک تر دا لکه حیوان یا انسان یا به فرس یا به بقر یا به بغل یا به ابل یا به مرو چشي ها بل شي تاسو ها ګوري په پیدا کې طالبان دی وای وای یا بس کوڅګي وای زمزم څه شپه شم وای زه ګوري نو حیوان نه دی یا به انسان وي یا به فرس وي یا به حمار یا به بغل یا به بقر یا به مر وای مر الابل دا شپه وهم کی جوړه ده د هغه دی کنه دی اته غشزات او اجزا اندامنه په شیا شاور سره وای وای عدد بزائد الشوای وای عدد زائد دوازده دولس عدد زائد دي طالبان عدد زائد څو دي دولس هغه عدد دي چې زائد ورته وایي کیږي ولی نس لري چې شپږ دي مې یروي ثلث لري چې څلور دي څلور شپږ سره جمع لاسول ربع لري چې درې دي درې سره جمع سدس لري چې دوه لري سره جمع نشته سدس لري دا ور سره جمع المجموع شپارس ول او دی دولس اجزا تر د ډیر سره کنه اجزا تر د ډیر سره کنه دا عدد ظاهر او عدد ناقص بیا هش اته جی طالبان اته چې دی دا عدد ناقص دی طالبان ولی نصف لري څلور ربع لري دواجه سره جمع سمن لري یو دی والمجموع وس اجزاء تر د کم سو کنه دا د جناسس عدد مساوي شش پښ نصف لري دري ثلث لري دوا جدا سو پنځه سدس لري دا یو دی دا سو مجموع شپږ سو د هم شپږ نو بار ته سوار اله کنه په په هم کته سرت باندې وکی طالب شنو دا چې د شپې چې هغه دولس کې اجزا یې ډیر سو سوا عدد زائد حالت عدد ناقص دي اجزا یې ډیر دا غي دي کړل او موږ ول په دې چا کې بیا طالبان موږ ول په دغه اتو کې بیا اجزا یې سوس ولا وسوله نو به جواب ورته چې ورکو لکه دا سوال جواب پاینده شي کې راځي چې دلته مور ول د دوی په اصطلاح کې عدد زائد و ناقص و مساوي دی په اجبا د اجزا وایي دوی دا غشي مور اصطلاح کوي چې اجزا ډېری زائد بولي چې اجزا کم ناقص بولي کم مساوي او خلق خلاص لکه دا بل شوی العدد زائد ولا جرد چې يكون وي حاصل د کسور تساوس چې موجود دي په فدک چې ويا غني سپي سلس ربع د خمس سدس دي سبع ده سمن سمن دي تصل عشر دا بزائد وی علی ذلک العدد لکه 12 ويهاشل د کسور موجوده او سپی په دې کې هغه 16 نه و وهي هغه زائد و پر 12 باندې نو په تسمیه د 12 په عدد زائد تسمیه د په اسم د اجزاء هدا غدي جواب په اسم د اجزاء ولي انا دا اجزاء زائد والعدد ناقص ولا ناقص ولا جغل چې يكون وي حاصل د کسر سي اقل من ذلك العدد لکه ثمانيه مثال نو لأن الحاصل د کسر سي سبعه ووت في بياض وهي هغه اقل ثمانيه نو نو په هغه التسميه ام على منوال ما سبقت پر طریقه دا ما سبقت چې په اعتبار د اجزاو یعنی په دې اسم اجزا په اسم اجزاو لیکن ا عکس په تسمیه کې و ان کان کسم حقیقت دی وسونو مجاز کړی لكن جرت جان سولي عادت د حساب بذلك فردا د حساب عادت فردا باندې راغلی څنګه ولا عادت چې مساوي شي هو الذي اغدي چې کونه وی حاصل د کسر څخه مساوي وي لذلك عادت اصل کل سته فإن كسر اذا سته تجمان دی په پوس ګوري دا شي خلاص ولې ول دغه دوه ماشه چې ما درته ما نور پرې شول دا نو بیا سبا دای مکو چې بیا سبا سیګر وي ګوري دا دوه ماشه ګوري ستل چې بار لیکلي دي پاجي کنداري صاحب وای توزیع هاشه دوه لیکلي دي المشهوره بين الطلبه بالاشكال والانغلاق دا تورم پیدا کړل چیرم پیدا کړل دا اذان او اغت وما اشا یو څو توري راواخي بیا د تشریح کی بیا څو توري راخي بیا د تشریح کی نو هغه اشر سبا وایو نو بارو خدای متن سول هغه شرح پر کړی ده نو هغه اشر په هغه کې درته وایو سم بخلاص بیا دې نه سبا بیا درته ورکوینې سپیلا